نو داسی ده ګوره زمانه سره د ده کارونه د ده شیونات آ زمانه سره او مکان سره مقصد داده چی تقییدات راغلی دا په اعتبار د مصالح د چا سره عبادو سره کنی فی نفسه فی حد ذاته د الله تعالی شان آ اطلاقی ده آ په زمانه او په مکان سره مقید نده اوس چی کله داسی خبره ده نو دا اوقات الله تعالی ځکه عبادت دپاره مقرر کړی چی دا ځنی اوقات داسی وی چی په هغی کی دا روحانیت عام منتشر شوی وی ځنی اوقات داسی وی چی روحانیت هلته چه وی هلته موجزن وی سم نو په هغه کی معمولی غوندی عبادت هغه بیا ډیر چه وی کارآمد وی ا چه کومو اوقاتو کی روحانیت منتشر نی نو هلته ډیر عبادت هم دوره کارآمد نی نو ځنی اوقات داسی دی په شب و روز کی او دارنګه په کال کی یا په هفته کی یا په میاشت کی ځنی اوقات داسی دی چه په هغی کی هغه روحانیت چه وی منتشر شوی وی روحانیت پیلاو شوی وی نو هغه اوقات پدی تقاضا کئی چه په ما کی دی څه وسی لږ غوندی عبادت وشی چی تاته ډیره فایده چه کی درکی نمبر ایک یو اصل چه دا بنیادی دا ده نمبر ایک دوم اصل آ دا دا دوم اصل چه پا دی اوقاتو کی چه دا تعین دی اوقاتو دی مکلف تی پارا شوی دا نو پا دی کی احوال دی مکلفینو لحاظ آچ دا ساتلی شوی دا ځکه شریعت کی یسر دا شریعت کی عسر نشته که چیرته داسی وای چی ټول عبادات په یو طرف کی الله تعالی مقرر کړی وای نو کله به ایخ طرف کی چا شدید تقاضی یا ضروریات و نو اغا ټول عبادات په بے اغنا چو پاتی و او دغه سخو کا مثال په یو وخت کی که لګو نه پاتی شي سخو با وکی ما لا یدرک کله لا یترک کله په بنیاد باندې نو کټول نو کی سخو به وکی او بل که په یو طرف باندې ټول عبادات شي بیا خو مقصد دا دی چې د الله تعالی یو ور یاد وشي بیا به په دنیاوی کارو کې مصروف وي بیا تر هغه وخته پورې به دی د الله تعالی یاد نه بالکل چې وي غافل وي او که په هر وخت کی منځونه شی بیا په دی کی عسر ده ځکه چی انسان ته خدای ماده ورکړی ده جسم یې ورکړی ده نو دی به رزق حلال طیب چه کئی آ به ګټی د دی مادی به څه حصه وی نو بیا به دنیوی نظام آ ټول چه وی معطل وی نو دی وجوهاتو په بنا باندی دا هغه اوقات عبادت دپاره مقرر شوی دی چه هغه احوال د مکلف سره چه دی مناسب دی او په هغی کی عبادت کول چه دا یعنی پسندیده دا او بهتر دا او د انسان توجه ښه برابروی لکه تفصیلا بیا د زه یوه یوه درته بیانوم چه داسې ټیم باندې عبادت نشته چه بالکل سړی مړه خېټه داسې ټیم باندې بین کای چې بالکل سړی چې ډیر زیات وګای ها مختلف مقصد هله چی دی هغه دی بیا ترته بیانوم چی کله تفصیل کو دوم نمبر دا چی په دی اوقات تعین کی دی احوال دی مکلفینو مقصد دا چی دا لحاظ آساتلی شوی دا دریم نمبر کی څه نور امور مرعیه دی په تعین دی اوقاتو کی چی هغه مقصد دا چی رادرومی با چی هغه وقت داسی وی چی د یو الله تعالی عظیم نعمت دپاره مذکر وی یا یعنی په هغه وخت کی الله تعالی په امت مسلمه باندی یو غټ انعام کړی نو بار بار د هغه وخت یادولو دی وجی نه بیا په هغه وخت کی یو عبادت چسی مقرر شی یا هغه وخت کی چیرته یو لوی نبی یو لوی ذات څه عمل کړی چی هغه الله تعالی ته قبول شوی وی نو هغه الله تعالی بیا په ټولو خلقو باندې چه کی ضروری کی چی بار بار په هغه وخت کی هغه عمل خلقو ته چه یعنی کئی او هغه دی لوی هغه نبیانو هغه عظمت دی دو په زړه کی بیا چی وی ناس وی نو دغه سی گن شای وجوهات دی لکه تفصیل کی وایو خو بهر حال تعین دی اوقاتو کی یعنی اجمالی مقصد دا ده چی فلسفه آ دا ده چی دی څه امور مرعیه وی لکه ترته بیانوی او دارنګی احوال د مکلف په کته لحاظ وی او دارنګی ځنی اوقات آ د انتشار د روحانیت اوقات وی بیا به دا ترته بیانوم چی د انتشار د روحانیت اوقات کوم کوم وی او دی پاره څه اسباب دی اوس ته ګورو باب اسرار الاوقات دا باب دا په بیان دی اسرار دی اوقاتو کی مصالح تعین الاوقات مبنیه علی الاصول الثلاثه دا ځان نه ورته لګولای شی عنوان مصالح دی تعین دی اوقاتو دا مبنی دی په اصول ثلاثه باندې لا تتم سیاست الامه نتام کیگی انتظامی امور دی امت الا بتعین اوقات طاعاتها مگر پتعین دی اوقات دی عبادات دی دی یعنی تر هغه پورې یو هغه انتظامی ډانچه دی امت تام کیدلای نشی چی دی هغه عبادت اوقات ورته چی وی متعین شوی نی لکه دی یو ملت چی چرته دی ډیوټی اوقات متعین شوی نی وی نو آ به څنګه ډیوټی وکی چی دا پت دینی ته مقرر کړی چی ته به دوره غنټه کای ته به دوره غنټه ټول نظام بچی مختل وی نو دی امت هغه انتظام آ بغیر دی نه کیږی چی اوقات تی طاعت په متعین شی والاصل فی التعین الحدس المعتمد علی معرفت حال المکلفین او اصل په تعین کی هغه قوت حدس تا چی کوم خدای پاک نبیانو ته ورکړی او په دی باندی اعتماد وی په معرفت حال دی مکلفینو کی هغه نبی دی خپل امت په احوالو ښه پوهیږی هغه تعین دی چا کئی اوقاتو کئی و اختیار ما لا یشق علیهم او اختیار دی هغو شیانو چې په خلقو باندې بیا مشکل کیږي نه وهو یکفی من المقصود او دا مقصود دی پاره کافی دا چې هغه نبی د خپل امت په احوالو ښه پوهېږي بس چې ایخ کوم متعین کړی ایخ ته ښه خو دې باوجود بیا هم پکار دی چې موږ څه مصالح پکې ته خلقو هغه اطمینان دی پاره چکو بیان کو هغه اوقات چه په هغی کی روحانیت منتشر وی دا مناسب د عبادت اوقات دی چه عبادت په دی اوقاتو کی چه دا مناسب دا احدها یو دادا ان الله تعالی و ان کان متعالیا عن الزمان چا اللہ تعالی اگر کا بلند و بالا دا برتر منزه مقدس تا دی زمان نا لکن قد تظاهرت الایات لیکن آیتونه په دې باندې مقصد دا ده چې پی در پی راغلي دي والاحادیث او احادیث ظاهر شوي دي په دې خبره علی انه فی بعض الاوقات یتقرب الی عباده چې الله تعالی په بعض اوقاتو کې خپل عبادو ته چی قریب وي ور وفي بعضها تورز عليه الاعمال او زن اوقات داسی دی چی پا ایغو اوقاتو کے اغا اعمال اللہ تعالی بانے چکول سی پیش کول سی لکه هفته کی دوه ورځی اعمال الله تعالی ته چه کول سی پیش کول سی وفی بعضها او بعض اوقات داسی دی یقدر الحوادث چه ایغی کی اللہ تعالی تقدیر دی حوادثو کئی الی غیر ذلک من الاحوال المتجددہ دارنگی نور احوال متجدد نو گان شای احادیث و آیتونو بانی چه سڑای سوچو کی نو دون پتہ لگیری چه دی اللہ تعالی اطلاقی شان پا اعتبار دی او په نسبت د هغه ابعادو حکمو سره مقصد دا ده چه تقیید بالزمان بالمکان چه کئ قبلئ و ان کان لا یعلم کنه حقیقتها اگر که مقصد دا ده چه نه معلومیږی هغه جوهر او اصل دی حقیقت تی دی هغه معلوم نه ده الا هغه چاته نه ده معلوم الا الله تعالی مگر الله تعالی ته معلوم ده لکه ګوره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی ينزل ربنا كل ليله شجی ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا نازلی گی رب دمونگا كل ليله هر اور هر شپه الى السماء الدنيا دا ولی کوي کله دین شه جی ینزل ربنا کل لیلة الی السماء الدنیا نازلیږي رب دې مونږه کل لیلة هره شپه الی السماء الدنیا اسماني دنیا ته حين یبقی ثلث اللیل لیل الاخر کله چې د شپې اخرنی ثلث پاتې شي نو ګوره نازلیږي و بل جای را درمی وقال بل جای حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اعمال العباد تورز یوم الاثنین و یوم الخمیس چی اعمال دو عبادو دا پیش کول سی پورج دی هغه اثنین باندې په ورځ د چا باندې خمیس باندې دغه دوه ورځو باندې مقصد دا دی چې اعمال څه کیږي آ پیش کول سی وقال فی لیلۃ النصف من شعبان او بل جای حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پدی پنجلسم نیمه چی کوم دی شعبان چی کوم کلا نیمه سی پنجلسای سی ان الله لا یطلع فیها نو الله تعالی دا سی اسمانی دنیا ته چکی دا سی رو ګوری غوندی نو دا گور دینا معلومی گی وفی روایت ان بل روایت کی رادمی ینزل فیها الى السماء الدنیا چه پدی ورځ ما پدی شپه معنی آسمانی دنیا ته خدای پاک نازل شی والاحادیث فی هذا الباب کثیرۃ معلومۃ احادیث پدی باب کی گن شایدی چه کله سړی دی روایات چوکی مطالعه وکی و بالجمله حاصل خلاصه دی خبر دادا فمن ضروریات الدین دی ضروریات دی دین ندا خبر دا ان هنالک اوقاتا چی داسی شو اوقات کی یحدث فیها شیء چی په هغه کی ظاهریږی څه شی من انتشار الروحانیت دی انتشار دی روحانیت نه هلته روحانیت سم پیلاو شی فی الارض په مخ د ځمکی باندی و سریان قوة مثالیة فیها او په هغه کی هغه قوت مثالیه ښه سرایت وکی وليس وقت اقرب لقبول الطاعات او نسته د یو وقت ډیر نږدې لپاره د قبلونې د طاعات او استجابت الدعوات لپاره د قبلونې د دعاګانو من تلک الاوقات د دې اوقاتونه چې په کوم اوقاتو کې روحانیت خپل او شوی دا اوقات عبادت تا عبادت د عبادت کولو د پاره له دې نه نور زیات اقرب لقبول الطاعات بل وخت نشته ده او استجاب الدعوات د پاره له دې نه بل وخت قریب نشته ده ففي ادنى سعي حينئذ ينفتح باب عظيم من انقياد البهيميه للملكيه نو چې په دغه موقع کې لږ غوندې سعی سړی وکړي نو کلاو شي هغه باب عظیم دی انقیاد دی قوت بهیمیه چاته ملکیه ته چه لږ غوندی عمل وکی قوت بهیمیه به دی منقاد د چا سی قوت ملکیه شی ولی تاسو نه وایو چه د لیلة القدر مقصد دا دی چه د هغه یوی شپی عبادت کنه خیر من الف شهر او په رمضان کی مقصد دا دی چه هغه نفلی عبادت فرضی ور ثواب او فرض په دوره باندی ادا په دونه بیا مقصد دا دی چه سو روزه ولګی سم تعداد به درته چی معلومی برکت الله موری صاحب دو سره با خبره وکړي ته دعوت چلوه کنه هلکه شه جي نو دا به ټول بیا تاسو ته معلومي نو دا ولې ګوره ځکه چې دا اوقات کې روحانیت انتشار وي نو دلته لږ غوندې عمل عام مقصد دا چې په ډېر باندې چې کوي خدای پاک بدلوي دارنگی والملأ الاعلى لا يعرفون انتشار تلك الروحانیه وسريان تلك القوه بحساب الدورات اس ملأ اعلی ته دی روحانیت اوقات پتہ څنګه لګي شاه صیب وایی چی نجومیانو غوندی نه ورته لګیږی چی دا دی فلک دورو نه یو شای دو چه کئی معلومئی نه نه ملایالا ته دا په ذوق او وجدان سره پته لګیږی دی دو په قلوبو کی خدای پاک یو شای منتقش کی او دو باندې یو هیئت رئیسی نو دو ته پته ولګیږی چی څه قضا دی الله تعالی طرف نه څه فیصله نازلیدونکی ده والملأ الاعلی او ملأ اعلی چی دی لا یعرفون انتشار تلک الروحانیه و انتشارا للروحانیه و نحو ذلک او دو ته پته ولګی چی دا دی انتشار دی روحانیت وقت دا یا دا سی بل و هذا هو المعبر عنه فی الحدیث ادین تعبیر په حدیث کې دا څه شوی دی بمنزلت سلسله علی صفوان چی اللہ تعالی اغا وحی داسی پا طریقے سر کل را درمی لکا داسی اخکاری چی یو کانای وی خو مین کانای خوی کانای وی او پا ایغا باندی داسی زنزیر راکا گیا کم آواز کئی په داسې انداز باندې کله هغه وحی یې مقصد دا دی چه دا چه کیږی ار نازلیږی او دا به د هغه په دو قلوبو باندې چه کیدو د ملایالا په قلوبو فیضان او بیا د فرشتو په واسطه سره د انبیاء په قلوبو باندې چه د هغه وحی یې والانبیاء علیہم السلام او انبیاء علیہم السلام چی دی تنتبع تلک العلوم فی قلوبهم منتبع کی گی دا علوم بیا قلوب دی دوی کی من الملئ الاعلی دی ملئ اعلی جانبنا فیدرکونها بالوجدان دون حساب الدورات الفلکیه نو دو دا شیونه بیا په وجدان سره معلوموی نه په حساب د دورات فلکیه سره علم نجوم وال غوندی ثم یجتهدون فی نصب مظنه لتلک الساعه بیا دو کوشش کئ په مقرر کولو دی یو علامی کی او په مقرر کولو دی یو پیکر محسوس لپاره دی دی ساعت فیأمرون القوم بالمحافظة علیها بیا قوم ته په محافظت دی ایښی باندې چه کی حکم ورکی نو انبیاءو ته خو دا په وجدان سره پته لګیدی چه دا وخت انتشار دی روحانیت تا ادا فلانی وخت انتشار دی روحانیت تا او فلانی وخت انتشار دی روحانیت تا بیا اوس هغه انتشار دی روحانیت خو یو امر معنوی دا نو انبیاء کرام هغه دی پاره یو امر محسوس او یو پیکر محسوس مقرر کی یو عبادت مقرر کړي چه هغه قائم مقام دی هغه چا وی هغه انتشار دی روحانیت وی نو هغه بیا قوم ته حکم وکړي چه په دغه وخت کی دا عبادت کو په دغه وخت کی دا عبادت کو په دغه وخت کی دا نو یو هغه چه کوم دی دی تعین دی اوقاتو یو اصل چه دا او یو بنیاد هغه دا شای دا اوس فمن تلک الساعات ځنې دې ساعاتو کې داسې ساعات دي ما یدور بدوران السنین چې هغه په کال کې رادرومي ځنې داسې ساعات دي د انتشار د روحانیت داسې اوقات دي چې په کال کې یو وارې رادرومي کال په سطح باندې په سړي رادرومي وذالک قوله تبارک وتعالی او دیتا اشارہ دا پدی قول دی اللہ تعالی کی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین او په دې کې متعین شو اتفا روحانیت تی قرآن په سماع دنیا کی واتفق انها کانت فی رمضان په دې باندې اتفاق تا چی دا کله رم مقصد په دې کې اختلاف ته څوک وایي چې دا په رمضان کې داسې عام کال کې خو دا روحانیت تی قرآن چې په سماع دنیا کې منتشر سوی و دا شب قدر دا په رمضان کې و دا چیرته و په رمضان کې و اوس رمضان کې چیرته دا په دې کې بیا ګڼ شی بلا اقوال دي اوویشتم دا فلان ټین فلان کای دا فلان کای دا خو اکثر اقوال بیا په چا باندی دا اوویشتم باندی چی کیږی هغه باندی دی شه جی نمبر ایک نمبر دو ځنی اوقات داسی دی چی هغه په هفتی سطح باندی په سړی باندی را درومی هفته وار هفته وار را درومی ومنها ما يدور بدوران الاسبوع او زنه داسی دی چ دایر کیږي په دوران دی اسبوع سره وهي ساعت خفیفه ترجا فيها استجابه الدعاء لکه ما درته ویلي وو چي هغه دا ساعت خفیفه ده چي په دې کي استجابت د دعا کیږي او قبول د طاعاتو کیږي، واذا انتقل الناس الی المعاد او کله چي خلق قیامت ورځي ته منتقل سي کانت تلک هی الساعة نو دا ساعت چي کوم دغه قبول قبولیت ساعت ده په دغ ساعت کي به الله تعالی تجلی وي بیا خلقو ته چی کومو ته خدای نصیب کړی خدای دی مونږ ته نصیب کړي او په دی کی به الله تعالی خلقو ته څه کیږی قریب کیږی نو په ټولی هفتی کی یو ساعت ته چی هغه داسی ساعت ته چی دی انسان دعا ایخ ساعت سره موافق سی الله تعالی یی چه کئی قبلی البته بله دا چی قبولیت مختلف چی دی صورتونه دی کله هغه شی ورله ورکی چی دی غواړی کله څه مصیبتونه ورنه دفع کی او کله قیامت ته ورته چه کی ذخیره کی خو الله تعالی یې چې کئ قبلوي او دا هغه ساعت تا په هفته کې یو واری په رادرومی انسان باندې دا هغه ساعت ته اوس به ترته بیانو دا هغه ساعت ته چې په دې کې با الله تعالی قیامت پورا جی چې کله تجلی کوي په خلق باندې او کله هغه تقرب خلق ته کوي چې کوم نیک خلقینو په دغه باندې به خدای پاک دې مونږ ته دې الله تعالی تجلیات دا چی کی نصیب کی وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام دا ساعت بیا بیان کړی دا ان مزنتها یوم الجمعه چی دی دی مزنه او احتمالی جای دی وکو احتمالی جای وکو دی دی اغه جی جمعه ورځ دا بیا په جمعه ورځ کی کوم وخت تا بیا په ایغه کی بیا مقصد دا چی دا اختلاف تا ان کی بیا چنا اختلاف تا ګڼ شی پکی اقوال دی خو څوک وایی چی مقصد دا دی چی دی جمعه لمونځ وسی دی هغه نه تر اوری غروب پوری څوک وایی چی نه امام کله جمعه لمانځه ته روزی تر اختتام دی چا پوری لمانځه پوری بهر حال مختلف پکی ته چی دی اقوال دی با خو مقصد دا چی جمعه ټوله دی اهتمام چی دا قابل دا چی کیدای سی هغه وخت سړی ته خدای پاک چی کی نصیب کی دی ایمان او دی نیکو اعمالو سوالونه سړی چی کی پکی وکی دی ملای سافیل نه عظمت تی دی ساعت کله پته لګی جناور ته خو انسانانو ته خدای متعین کینا فتصير دهشتا مرعوبتا نو پیغه باندې یو دهشت غوندې رئیسی او مرعوب سی کلذي هاله صوت عظیم لکه یو غټ आवाज سړی پکړای او دو یری دری داس یو هیئت پرایسی معلومی کی چې دا هیئت چې دا هغه ده وانه شاهد ذلك في يوم الجمعه حضور صلی الله علیه وسلم د دې وخت هغه مشاهده کړې ده د دې شي مشاهده یې کړې ده په ورځ د چا باندې جمعې باندې بل ومنها ما يدور بدوران اليوم بل دا انتشار دی روحانیت اوقات زن داسی دی چې په کال سطح باندې ځنې داسې دي چې هفتې په سطح باندې او ځنې داسې دي چې روزانه ګرځي را ګرځي روزانه په چوبیس ګنټو کې پتا را درومي هغو ټولو خلقو په دې اتفاق کړی دی چه هغه اوقات چه په شپی او ورځی کی ګرځی او روحانیت پکی ته منتشری آ دا څلور اوقات دی علی انه اربع ساعات آ دا څلور اوقات دی قبیل طلوع الشمس صلاة الفجر و بعید استوائها و بعید است ادی استوا نه لږ مخکی چاشت تا دا شینا و بعد غروبها و بعدها بقلیل هغه نور پکې راولئ تنتشر الروحانیه و تظهر البرکه په دې کې روحانیت منتشر وي او برکت چې وي ظاهر وي او دا بیا ختم نشی نه ایغه نه مخکې لږ روحانیت وي او ایغه نه بعد عیسی لږ وي ځکه هغه مخکې او وروسته چې دا کوم نفلونه دا شیونه دي آ ځکه دې شاه صاحب چکړه پکې غونډ کړو ولیست فی الارض ملة الا وهی تعلم او په یو مخت ځمکې باندې داسې ملت نشته مګر هغه ته دا خبره معلومه ده ان هذه الاوقات چې دا اوقات اقرب شیء من قبول الطاعات دا اقرب د شی دی قبول د طاعت چې په دغه اوقاتو کې طاعت چې کیږي قبلیږي ها البته صرف مجوس آرامی توب کوي لكن المجوس كانوا حرفوا الدين لیکن مجوسیانو تحریف تی دین کړو فجعلوا يعبدون الشمس من دون الله نو دوئ به د شمس عبادت کاؤ د الله تعالی نه علاوه شه جی فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدخل التحریف نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا دی دو دا تحریف مدخل چکا بند کو اپ دی وقت بانی عبادت چکا ممنوع کو چی دل مر خطا ادل مر دوبیدا په وخت باندې به عبادت نه چلی دو د تحریف فی دین چکم کړو چې د غلار چسی بند شي فغیر تلک الاوقات الى ما ليس ببعید منها نو دا اوقات بیا بدل کړو په طرف تی هغه اوقات چی هغه نه مقصد دا چی بعید نه نو هغه غروب نه مخکی لږ غوندې مخکی نو هغه مازیګر هغه چې مازیګر شجه ولا مفوت لاصل الغرض او مفوت اصل غرض هم نه ولم يفرض عليهم الصلاة في نصف الليل لما ذلك من الحرج او په نصف اللیل کی ګوره لمونځ نشته ځکه چی په دی کی امت ته چه ده حرج ده په دی کی امت ته حرج ده وقد صح وقد صح عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال صحیح حدیث راغلی ده دی حضور صلی الله علیه وسلم نه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی اللیل لساعتا چه پشپی کی یو ساعت تا لا یوافقها عبد مسلم چه نه موافقیږی په دی کی یو عبد مسلم یسأل الله تعالی فیها خیرا من امر الدنیا والآخرة چه دی الله تعالی نه بیا په دی کی وغواړی څه خیر شی دی دنیاوی امورو یا دی آخرت الا اعطاه ایاه مگر الله تعالی یې ورله چه کئی ورکئی وذلک کل لیلة ادا ټول په هر شپی کی مقصد دا شی وی وعنه علیه الصلاة والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دا حدیث راغلی دا انه قال افضل الصلاة نصف اللیل وقلیل فاعله افضل دی صلاة نصف اللیل دا بالکل په شپې نیم کې خو دې فاعلین چې دی کم دی وسئل بل دې حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړای سو ایو دعاء اسمع کوم دعا اجابت ته ډیره قریبه ده قال حضور صلی الله علیه وسلم فرمیلا جوف اللیل دی اغا شپې بالکل په خېټه کې نو خېټه چیرته په منځ کې وقال فی ساعت الزوال او بل په ساعت الزوال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہا ساعت چی دا یو ساعت تا دا دیر پارا استدلالات کئی شاہ صاحب چی گورا دا ساعت وی چی پیغی کی روحانیت چی وی منتشر وی انها ساعت د زوال ساعت داسې ساعت تا تفتح فی ابواب السما چې په دې کې هغه ابواب د سما کولاو شي فاحب ان ان يسعد لي فيها عمل صالح او بیا ورنه هلته الله تعالی چه که تپوس کئ چه ما عباد مقصد څه کول نو هغه خو چه رادرومی دو په عبادت باندې مصروف وو او چه درومی په عبادت مصروف وو نو هلته ښه رپورټ ورکی چه هغه په عبادت باندې چه وو مصروف الله تعالی ته خو پته ده خو هسی اتمام حجت دی پاره وقد اشارت وقد اشار الله تعالی فی محکم کتابه الی هذه المعانی حیث قال فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون اوس په دې کې دا ټول اوقات چې سره لاړل چې کله تاسو مسا کې داخلېږو نو د الله تعالی پاکي مغرب او عشاء پکې تراله دخول فی الصباح په وخت باندې د الله تعالی پاکي او د الله تعالی عظمت او بڑائی نماز فجر صلات فجر پکې راغی عشی کې عصر راغی او حین تظهرون کې زهر چه څه آ راغی والنصوص فی هذا الباب کثیرة شاہ سے وئی چی نصوص پا دی باب کی دیر زیاد دی گن شے دی معلومتون تاسو تا ټول معلوم دی وقد شاہدت منه امرا عظیما شاہ سے وئی چی دا انتشار دی روحانیت پا دی اوقاتو کی دینا ما یو امر عظیم مشاہدہ کڑے ہم دا پا دغو اوقاتو کی ما پا خپلو سترگو لیدلے دا چی آغا دا روحانیت چکی دا منتشر کیدو او مقصد دا سی رانازلیدو او یو نورانیت په شکل کی وو شاه صاحب وایی چی ما د دی مشاهده کړی ده په کشف حالت کی خدای دا ماته دا حالاتو کی هغه روحانیت چه ده منکشف کړی هم ده دوم اصل هغه اوقات الاوقات التي توافق احوال المکلفین چی کم اوقات دی مکلف احوال سره موافق تی دا اوقات چی دی تناسب العبادت دا مناسب دی چا سره عبادت سره چی عبادت تی په دغو اوقاتو کی نو دا دوم اصل دا لپاره دی تعیین دی چا اوقاتو والاصل الثانی اصل ثانی دادا ان وقت التوجه الی اللہ چی وقت توجه الی اللہ چی اللہ تعالی تر انسان کلا متوجی وی هو وقت کون الانسان خالیا عن التشویشات الطبیعیہ دا داسې وخت پکار ده چی انسان د هغه خپل طبیعی تشویشاتو او پریشانیګانو نه چه وی خالی وی کالجوع المفرط لکه دونه وږی نه یی چی ډیر وږی ګوره بیا مونځ نشته ځکه ولی راغلی دی فقهی مسئله ده تاسو ویلی چی سړی پر روټی باندې ناست دی جمع لمانځه ټیم پوره شو نو هغه روټی دی منځ کې نه پریږدي ځکه چی بیا باید مقصد دا چی مونځ به ټول چکی روټی روټی باندې به چکی اخری روټی باندې به اخری نه نه ښه دی ځان موړ کی بیا دی مقصد دا چه کئی موس کئی او وجه دا ده پکی چه دغه سی په منځ کی شای بس کی نو بیا مقصد چرته سړی هغه کولای شی ټینګ بیا په موس باندې پوی نشی هغه چه کوم موس معجون دا هغه غټ جز ده پکی خشوع خضوع آب درنه پکی بیا چی پاتی هو وقت کون الانسان خالیا عن التشویشات الطبیعیه نو اللہ تعالی توجہ اوقات دی اغا وقت نہیں چی انسان دی تشویشات و طبیعیون پکی تپاک وی کالجوع المفرط لکه دونه جوع چی هغه سمه حد نه زیاته جوع وی په داسی حالت کی دی عبادت نه یی والشبع المفرط او داسی مړه خیټه چی سم سړی دلته ډک شوی کنه په داسی وخت کی دی عبادت نه یی وغلبت النعاس او بالکل چا دی نعاس او دی خوب وقت وی کنا سم خوب وقت وی اغه وقت کی دی عبادت و ظهور الکلال او چی دی ستړی مقصد دا چی هغه سحر یوخ وختی وخت ته چه په دغ وخت کی دماغ بلکل چه وی پاک وی او روښانه وی او صفا وی د سحر لمانځه په وخت باندی ګوره د سحر لمانځه په وخت سړی دونه وږی نه یی چه بلکل هغه حد نه مفرط وږی یی کنه هغه لا شپی ولی ډکاری وباسی او مقصد دا دی چه دونه موړ نه یی چه بلکل دی دی هغه مړی خیټی نه لمونځ نشی کولای داسی خبره نه یی داسی خبره نه یی نو دلته دماغ ښه برابر وی نو ځکه په سهار کی یو مونځ شو والدلجه بل دلجه اول اللیل ته ورته وایي دې معنی آخر اللیل کړې خو نه دلجه اول اللیل په اول اللیل هم چې وي داسې وختي لکه اول ماښام دالته سړی دونه یو مخې داسې وګی نه اول ماښام مانځه په ټیم باندې تاسو رښتیا وایي تاسو دونه وږي یو چې بلکل هغه جوع مفرط وي او لا دونه سړی مړه خیټی په دغ ټیم باندې چوک داسی انداز باندې خوراک نه کئ ټیک ته که یو فرد دونه فرد دی ټول نوع مخالفت کی او بازار ته تلای او بس چه څه میندی کچولی وی که کرخی وی لوبیا دو او چه څه میندی او چه کئ وی او نس ډکی آ به بیا ډیر کم وی چه مشام راځی سترګی به پټیژی او دا څه دی داسی ډیر کم وی عام دی انسانانو اهل مشرق مغرب عرب عجم ټول په دې وخت باندې مقصد نه داسې جوع مفرط وي او نه داسې شبع او مړه خېټه چې وي زیاته وي چې مثال بیا هغه چې سړي باندې بلکل سردوبي رادرومي او کار نه شي کولای والانسان یحتاج الی مثقلة او دارنګ انسان حاجت محتاج دا په طرف ته یو ریګمال تزیل عنه الرین چې آدنه هغه زنګ لرې کوي چې د دنیا خواهشات د دنیوي شیونو باندې دا ذهن ګند شوی دا نو یو ریکمل پکار دا چی اغا ذهن صفا کی